باب الادمه دا په سکون د دل سره لغله ده ادمه او په زما د دل سره لغله ده ادم دا جمع ده ادام ادام سلام ته ویل شي کنه امام بخاری صاحب په دې باب شدا سره کوي چې د سلام استعمال دا راو ده کنه سلام بالکل استعمال وایي وابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة أنه سمع القاسم بن محمد يقول قاسم بن محمد سے ویلی دی چه کانا فی بریرت رضی اللہ تعالی عنہ ثلاث سنانین بار بار دا حدیث کانا تر شود وی په بریرا صاحب شه درې احکام ادرې احکام نه نه دادي و خلاص دا وی ولا دا ده دوست وی خو کته ور پر او منا ده دی ده پر نگر ده دی دا والا کنا فا انم الولاء لمن اعتق ولا ده اغه چه ده پر وی چه سیکا از دولا او کا از ده وی وی تبیا ولا ده دی وی کنا صاحب نو بیش لینه دا یو مسرا ده چه الولاء لمن اعتق دا یو حکم ده بریره صاحبه بده وجود سره ثبت شو قارا ده قاسم ویلی دی چه و اعتقد وازو دا کلا شو دا بریرا صاحبا فخیرت فی بیا خیار ورکو شو دیتا پا دی خبر شو انتقر تحت زوجها او تفارقه چه دو پوتش لون دی دی غی مڑا خبر یا جدا شی دی غی مڑا نا خیار عیتک دیتا ورکو شو دا دوام بل حکم الی پا وجود شو و درهم دا چه ودا خلا رسول اللہ سلام یومن بید عائشتا رضی اللہ تعالی عنہ اردخل شو رسول مرکی اورید اغی کرد حضرت عائشتا وعلا نار برمتن او په ير باندې کټوي شو ته فورو چې جوش شو فدعا بالغداء برسول مبارک غشتلو کل سبب مړی باندې فوتیا به خبزن و ادمن بیا روړ له رسول مبارک نه مړی او سالن من ادم البیت ده غه سالنه ده کیر نه کیر څه سوي چې کیم ګوندان وی چې عام یې په خوي یا پوتې وی کنه هغه تر وخستل شو کنه نه دا دی ادم دغه استعمال د سلن استعمال چې کیم ده کنه د جواز معلوم شو فقال رسول برک و تو فرمی چه علم ارا لحمن زوین نا وریا غی سمت میں دا سیر زیر گندار رو خستل و سلن میں رو خستل وریا غی سے کٹوا جا پیر مند خوٹے دی کانا بیان رو کبھی متا قالو دیو تو چه بلا بلن یا رسول اللہ خو غیش دو ولكنه لحم تصدق به على بريرتا لیکن خو غیش دو چه خریات کڑا شو دا پیغ سر پا بریرا صاحب بنده فاهدته لنا بیا هدیه کړل د دا غیشه میشتا او دا خو صدقه غیشه د تو خو نه خوره فقال برسول برکت او فرمیل چې هو صدقه علیها دا په دې باندې صدقه ده او هدیه لنا او هدیه به میر دې پرا او هدیه خو ځا خو خو صدقه نه پرا دا یې دې نه دریم بل حکم ور ولیم شو چې په تبدل د میر سره تبدل د ذات ته غشیر دی می کنه شا اې امیر ملکون چې دې لکه د ذات بدار شو کنه اې چې به حرکت متروش باب الحلواء والعسل حلوا دا مطلق خوزشی تا ویل شی دا میشتو سی دا کی مالو پا خوی کنا دیتا حلوا ویل شی خو خاص پا دی پر حلوا تکا خاص ندا کنا شا حلوا مطلق خوزشی تا ویل شی و دا عسل دا ذکر دا خاص رستی دا عام ندا کنا چونکه دا بهترین شای دا پا دی طول خوزش شای شی کنا ایده وجه نه ایده تخصیص به ذکر یو کلو رسول مبارک ته خوششی خوان ورکولو کنه ایسا کن دیده هم مشوره دو کنه چه ملوینه تا الو خوان ورکوی کنه شد ریده کنه وابی قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنزلي انا ابي اسامه عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت هل تشولد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل وابي قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبه قال اخبرني ابن ابي ابن ابن ابي الفديك عن ابن ابي ذئب عن المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عنهم قال كنت الزم النبي صلى الله عليه وسلم ابارا سوي چه وزم چه گرز دوه ده رسول مبارک سره ٹنگ شاخو پر رسول مبارک پر کنا اگر سوی کنا یونیم شیخ پر دینداری سو پر ٹنگ شاخو کنا شا اوه مڑی درا کونا کنا شا وزه پر وجه کیم ده کنا شاخو مڑی وی ابارا سوی ده مڑی درا کونا اس نویر سرا په دې واخ چې کیم دا کنه دا سه وخت او اول سه قبتنی بل حزبا لگاول به مو په ګړه خپل پر کونی کونی مې په ګړه پر لگاول ځکه چې الوځه ګرمي و دا کونی چې پر لګیدل دی ورس کو سردی ورکړه او دا سه وخت مو چې واستقر او رجل الایات مو طلب دې تراول کړو دې سرینا دې ونیم آیات کې دا آیات تر تیر کا وخير الناس للمساكين بهترین د ټوله خلق د پر د خورون غریبونه جعفر ابن ابي طالب صاحب دا د خورون غریبونه ډیر خیال وسوتو کنه ينقلب بنا چې به ولوي مسکر ته فیوت عمنا بیا وی چې کیمنه تو امر کولو مشتا ما هغه کان فی بیتی چې سره حاضری په کېر ددش حتی ان کان دایر مخففه من حتی تر دې حدا پر چې انه شان ده کان او دا جعفر ابن ابي طالب صاحب سټل ته ویل شي چل و سټل کنه شا او کاف چې شي فنن شقها بیا وې سیرلا میز هغه غړه کلا را کنه غړه کسدو کنه یو خپل تانګ وی کنه شا بیا نه هغه لګار نه دي چې کیندا کنه سټای بیا مې و سیرلا بیا مې ابل مخمر تر جواب کړو کنه جر جواب مې کړو بیا مې و سټلا کنه شا فنلعق ما فيها بيوسطلو مير اغا شای تی بده غڑکا پیرینه نکیم شای شاخو کنا اغیڑی میڑی اتا شای پی میوشو بیتر اولی کنا باب الدبائه دا باب دا پا بیان دی اغی کدوش وابي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا اظهر بن سعد عن ابن عون عن سماوة بن انس عن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى مولا له ارتاغو کړو اغه مولا اغه عزت کړی شی مریده د خیاطن چاغه درځیو په مړی جوړول شي د پر د ولمنه د پر د ورینه خپل کنه ورینه سمانه مسلمان ورینه کنه دغه د پر د مړی په جوړول شي تکلف کو کنه دا تکلف چې کینده کنه دا را و دا چې ولمنه د پر تکلف کې صداس پر تکلف کنه تینه چې کینده کنه ته تیار کې دا را و دا کنه چې رټ اسراف نه وي وابي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال كان من الأنصار رجل ود أنصارنا يسرائي كي ويل شيغت أبو شعيب وكان له غلام لحام هو يد جي كم كان يو غلام كسب غشا خرسا ولا كان فقال بیا دغه ابو شعیب ویل دغه غلام ته چې اسنا علی طعام جوړه کومه ته مړی ادعو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ضرب رسول مبارک خامس خمسدن به حل کې دلل مشي چې زو پنځام دی غي پنځه کسونه معنی پنځه کسونه ته د میر دعوت وکړو وهذا رجل دا خوش پیغام یو بل سره د کته بیانا چې روان د پمیش پسه فهم شه تا که تو خوشوی ازن تله اجازت ورکاته او که خوشوی پرې زما ورکوي قال دغه چې بل ازن تله بلکې اجازت مې ورکړه ایده تا تو فیلی ویل شی او چه دعوات که تو تا در کرده ویزا تو سرا چه کم نکنه لوٹ شو بایر ببلل نکنه بیا دا تو فیلی داستا چه کچره کیر چشتن اجازات وی توکرو سراحتن یا دلالتن خو ٹیک تو کچره اغه واپس کولو کنا یا واپس کوائی شی کنا شم و تو جی اور دا وات کبیل کروی کنا بیا دا سان شوی تا ویلا سیارا چه دای چه واپس کوی بیا دا واپس کیش دا سان شوی تا ویلا کنا شا جی اور دا وات کبیل کروی کنا شا ویلی دا در پسی کوی کنا چه دا نگوڑی تو دا دعوت در کړه او تو کوي کړه دا ویل دا بل سره چې کیندا نه یی چار کو جدای چې کیندا کنه په توپ سره وند درې نه کنه اچھا جی دا نه دا حدیث نه کنه دې حدیث نه دا خبره ملي مشوله دې حدیث اسه الفاظ ته چې کسه دې نه پر تکلف کاله فی نرملی ویل ځکه جواب غلام ته چې دی ویلي ا کسب وو کسب خامخا بیا مړی چې ته ویروي غیشه خو را چوي کرا شاه کانا ورو بلی سرائی پا طرف دی مڑی پا طرف دی مڑی ورو بلی سمنا والبسیه با ورکو یو سرائی دا پا طرف دی مڑی چه مڑی وی تکشه دی و دای پا کشه نوی کانا شم او بیا و اقبل هوا علا عملیه بیا متوجه شی دا مزبان سرا دا پا چار اقبل بنده مړی راوړل دا کنه ساول ما ته مول ما ته اکسس وکنه دا دی ول ما پکښنه ورو چې دا نه مړی دا خو دا خپل دی بل چار کو بچار باندې لګیا دا او بیا ور متوجه شي دای چې کیمدا کنه ته هغه عمل خپل باندې دا راوړي او بیګر حدثنا عبد الله بن منیر سمع النظر قال اخبرنا ابن عب... ابن عون قال اخبرني سمعت بن عبد الله بن انس انا انس رضي الله تعالى عنه قال هر درس ویلی چې كنت غلاما امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وزا یونا بلغ رن کای چې زوت لسره رسول برکانه چې دایو تل زوه سره خدمت ته برکانه فدخل رسول الله صلی الله علیه غلام له خیات فاتاه بقصعه یو تلیل تروړ فیا تو عام چې پیش تو عام وداغه بار بار کنه ذکر کوي تو عام و کدی زمنا کړی او مړی چې کیم نه کنه وتا ولا کړی او کنه یو رسول مرګ دا مړی خړلا وا کدی واټل ول چې کیم نه کنه خو په شوبه د تلی پر وی چیرو فاتاه بقصعه فیا تو عام علی دباور په مړی باندې کدو کنه دا پوس پچا ولو فجعل رسول الله صلی الله علیه وسلم یتبع الدباء متوجه و هغه غلام چې کینه پیغه عمل خپل باندې خپل مزدری کلا او میر مړی خړلا قال انس لا ازال احب الدباء بعد ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع چوک له رسول الله مرکا جر چې کیما وکنه چې هغه کدیت چلا ولو کنه دا مې چې ولې زړه سره مرکا چې دا کدی خوان در کې د غیر د متا کدی چې کیمنه کنه ماره کدی سره محبت پیدا شو باب المرکه دا باب دا بیان شروع شي کنه بهر حال شروع سره کنه شام په ټوله نه بهترین سلن چې دا کنه دا د غیش ده کنه د غیش ول شروع چې کیما ده کنه دا بهترین سلن ده کنه وابي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه كان لغا غلا غلام دا درزيو فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم زارو چه اغیر شنا ورسکی جوڑ که ملگا بنده وچه و غرمت اکسیر ده وچه که کنا شا بیا دا مثلا روخل په خوی کنا شا دا رو دی بلکل کنا و ده شیر سکا و حتیانو شتا کنا اغیر شا وچه ولو بیا زمن بشکرل وابي قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا مالك عن اسحاق بن عبد الله عن انس رضي الله تعالى عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم اتيا بمرقه اویله ایدی وجنه چې په دې کول باندې که حضرت غره او خالق وځو یا رسول مبارک دا را داو کړی دا غنیونه په درې ورځې ته خړای شي نه کې څنګه خورونه غریبونه ته ور تقسیم کو غنا کنه یو ورځ چې دا کې سا ختم شول کنه ورځ چې میر غشه یې شي دو پنځلا ته ورځې پر ما یې شي دو غنا رسول مبارک جزا پر کړل قال الحرد شیولی چې ما فعله نوا کړی دا نهی رسول مبارک ان د ذخیره کوله د غټه د وسخی نه کنه الا فی عامن مگر په یو کول شه دا نهی کړی و خلی جاء الناس چوجا شو او خلقات مبندر ولا اراد ایت والغنی الفقیر رسول مرک دایره دا وګړه چې ورو کړی دا غیسه غنی فقیر ته یا وان كن لئن مخففا وانه شان لكن نبي مير هذين اورث جانه کلا خاتم لنرفع القراع میور چگا ولا چه کنه کنه افشا ده وزه یا ده میره بعد خمسه اشده ورسه ده پینزل لس شپینا ایش یه میره وکنه پینزل لس شپی پر پینزل لس شپینا ورسه میور چگا ولا فاخوه وچه وکنه بیا می آغا پخولا ما شبه آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خبز برن معدوم ثلاثه نده مرشوه آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا جی کسا دسترخوان سوی کنه دسترخوان دوا دسترخوانی را مثلا چه غړاولی وی کنه چه یو مثلا داری دسترخوان یو داری بل دسترخوان وی کنه بیا زنه خلق ته دعوت ورکړه د خیر چشتنه د دسترخوان په طرف باندې زنه ته د دسترخوان په طرف باندې دعوت ورکړه اس په دې دسترخوان شه که مثلا دا لوس خلق کې د کیم نه په دې دسترخوان شه کدی شي نه سره پس کوي کنه سره پس کوایش یده د سرخان باندې چې د کیم حالت شنه ولا ده یده ته یده د سرخان په طرف دعوت ورکړه کنه وانه را چې په دې نقش نه په بل د سرخان یې شنوي اته دې هغه په طرف دعوت ورکړه ده ایو په طرف دعوت نه ورکړه بیا چې هغه وکړه ته یې دته ورکړه بیا خدا سره تجربه الله شو نه ده او تیر د غاصر د مړی په باندې فرې کنه دې د سرخان ولا ایو د خدای نه وربل الله شو دې د سرخان ته او دې دې د سرخان ول مړی په باندې فرې کنه شه خدا وله چې فرق پی پسې کرا کلا کلا په مړی شي کچره فرق نه وسوي دا سه مثلا مړی وی جو خلق ډیر وی څه دوسر خو نه وړه وی کنه او مړی چې څه فرق نه وی کنه او کیر چې ستر نه پدې باندې خبر کړي بیا را ودی یا خو را ودی لکه اجازه تی چې وی خو چې بل مړی شي فرق وی یا کیر چې ستر باندې خبر کړي کنه بیا دا یو د صفن نه بل د صفن د شینو غره باب من ناولا دا باب دا په بیان دی اغی کشه ناوالا چه ویر کو سشای یا وخل سشای او قدم الى صاحبه یا ورمخت کو سشای یا غبل ملگری یا ورمخت کو چه کمنا کانا غبل ملگری اخفل دا على المائده ته بدو سرخان باندې شيء ان شيء دا په یو دو سرخان چې وی درو دی وقال مبارک لا باس اینا ولا بعضهم بعضا کنا زنا دی دی زنا نه رانه هو لا يناول من هذه المائده الى مائده الاخرى ونه نشي ور کول دې دو صرفان بل دو صرفان تا کنا شبل دو صرفان تا نشي ور کول کنا وابي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول ان خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال انس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك الطعام فقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا باب رتب بالقصای دا راو دی کنه دا سو اسراف نه دا کنه چې ته جرا خود به شای نه په ټاکشان مکړلو کنه دوا شای نه او خړ الله خو نه یو وی جنا دا راو دی او وی قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي عن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن جعفر سيبري جرائت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقصاء باب پسنو نسخه ده باب بلا ترجمه رو غلا ده کنا وړه علماء به بارا صاحبون ده او ورزه دا رټ پندینا او خستی دی په قال کې علماء کې دو ما ورزه ته وړه ول کنه پیری کنه تزیفت ابا هریره سبحان علماء شو ده په بارا صاحبون ده او ورزه کنه او شپه فکا بیا سکرل دا اس وی چې بل نن لره چې دا بیان وی چې دا څه کړل کنه شا دا شپه څه کنه درې کسونه وی کنه شا درې کسونه یو چې کیم ده کنه غاو چې کیم ده بارا صاحب و بلو ده بارا صاحب شده و بلو چې کیم ده کنه خادم و شپا پدره حصه سره وشلی و په دې یو حصہ شوی چې کیم نه کنه بارا صاحب بدات کړلو بیا وې شدا چې کړه په دې بل حصہ شوی بیا شدا عبادت کو درې ما حصہ شوی بارا صاحب سمنس یو سره عبادت کړو بیا خادم چې کړلو یا به خدای می سره سه بدات وکړو ټول شپه د نمبر په نمبر بدات به سره کړو کنه وی شو کنه د شپې یو حصہ د عبادت نه خلی نه یو سورز د شپې عبادت یا بارا صاحب کړو یو سورز د شپې عبادت وی سده کړو یو سورز د شپې عبادت وی خادم کړو کنه شه ټول شپه لمبر په لمبر سره ویش وی کنه شه اچھا جی اچھا یصلی هذا ان المنز کړو دې غي وکاس ثم يوقظ هذا بيدا چې سو یو سره سبادات وکړو بیا داخه بیا ولا شو بیا ویش کړه هغه بل بیا چې هغه یو سره سبادات وکړو بیا بل ویشاولو وسمعته يقول مار دلی دی ابو عثمان وی مار دلی دی ابو راس ابن یقول چې ویلی چې قسم النبي صلی الله علیه وسلم بین اصحابہ تمرن تقسیم کی رسول مبارک فرمان اصحاب خپل شیخ حجیره واصحابن سبت مرات ورث الموت او حجیره احداهن حصفتنا چې یو په دې سه ردیوا او دا ردی خجروي چې په ټوله شاموتا زیوتا پسند وا کنه ځکه چې په خلوش ډیره مینه تیلا ولا کنه ټینګه وا سیرا مې ډیره کنه سا هغه ډیره مینه تیلا ولا په دې روایت څه خجره رغله بیا او خجره رغله سوچ کې دا بل کسه وبه قال حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن عاصم بن ابي عثمان دار ابو عثمان الله عن ابي عثمان عن ابي هريره اپو ساداستا ودا کی زاداستا ظاهر داس معلومه دی چې دا یو واقعا د دوه واقعې نه دی کنه شام یزن حال کې دا جواب کړه دا او چې عدد عقل له منفي دی عدد اکثر سره نه وی کنه شا خو چې هو شو خو 50 وې کنه و بیره کنه 50 دا خو نه وی چې باز هغه 50 نه نه وی کنه شا خو 50 یو د کړی دی چې کیم نه کنه شا عدد عقل هو د عدد اکثر سره منافات نشته کنه شا یو او زره حل کې دا تطبیق کړه دا چې نه دا والا وال رسول مبارک پنځه پنځه خجیره په تقسیم کړي سمرا بیا پنځه پنځه یا چې پنځه سری اول شای لس کې لس کې تقسیم شي چې ودا راشیه کنه شي پنځه پنځه په تقسیم کړي بیا زیوت شي خجیره بیا چې زیوت شي بیا دوی دوی بیا په تقسیم کړي دی دیو جن دا صحیح دو چې او خجیره به وشوي دا صحیح دو چې پنځه پنځه باندې تقسیم کړي کنه اولی پنځه پنځه ورکړي دي ورس یاد وید منی را بسی ورکری دی طول او غشوه کنا باب الرطب والتمر دا باب دا په بیان دی رطب شه رطب له تزا حجیره ته ویل شي تمر له وچه حجیره ته ویل شي کنه له فاروق بالکل راو دا وقول الله عز وجل ودا قول الله پاک لوی چې هغه بیبي مریم ته یی کنه کله عیسی علیہ السلام مو شو کنه نو ډیره خفا و ډیره پریشان و کنه بیا الله پاک ته فرمایي وقال محمد بن يوسف حدثنا سفيان المنصور بن صفيه قال حدثتني امي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الاسودين ادوا تیر شي نه تري اتمر کی یو تمر دی او بل یې بدی دا تقریبا یې اسودین وته ویل کنه یې بخو تیر نه دی کنه شا خدا حجیره تیر دی دا وجه حجیره کنه دا نه تمر استعمال راغلو کنه راغلو تمر استعمال او درته بیا راغلو وکانا یسلفنی و دای چه کرزاوی رو کولا موتا فی تمری پی اغی خجیر ده موشه تر اغی شکول ده خجیر رسی او کرزاوی موتا رو کولا کرزاوی رو کولا و بیا ورطا ویلا چه کم ده کنا چه دا کرزا سرا کلا می واچه وشی کوی آخر سکه بیا ور پریک کرزا کنا شا نو بیا ده او یا دینا بیا فلم مراد دو کنا چه دا این دا پیسه وخلا ایس فی نه دو کنا نون دا و دارنگ فیارو غلی دو فخلا فخلا آمن کنا دا دوی سره نو سره غلی دو بیا د خدای قدرت دا کسا دا بوغ یې صدا کنا او چې یهودی کرزا په مونږ وکړه چې حجره چې وسی کرزا متبر وکړ په دې کولی بوغ مې وانه ونی ولا کنا و دلو غا پیسې نه پړلې وې کنا شا پیسې ولا غولې وې بوغ یې مې وانه ونی ولا ایت کسه بیا مې وروړه د تلش کې ته زا حاجی ره دا په دې رتب ته ره دا ټکای دا حدیث سره وړه ده کنه بیا وروړه مې وروړه ته زا حاجی ره لش کې گئی فوضعت بین یدی النبی صلی الله علیه وسلم شیمه شان حاجی ره مخشه رسول الله برک فا کلا یا رسول الله برک خل ثم قال ذن اور رسول الله برک خل چې عین عریشک چیر ته دا جونګړه ده تو اتو دې آرام زه یا جونګړه سفرګای دې چیرې دا په بوخشه جته په سمبل کنه هو جا بیره دا بوخته که دا په بوخشه خو ونه لاګي خو دا ونه پر مال څخه پاتې کی نه وي وړو دا سوتاله موتاله راځ کې مې کې دا په کاری کنه په کاری کنه شا نو به دې ها فقام فر رتاب بیا رسول برک چک شو دعا موره په غیرانچ کې شه په غ سوتاله شه په غ پاتې گئی شه جاوی په نقل په غ بوخشه نه چکاری ول ثم قال دنا ورسول رسول برکون چې وجه برا دا سکا چې جدا فقال رسول الله برکو فرمایي چې اشهد ز بالکل دا گواہی کوي چې اني رسول الله زدا گواہی کوي چې زدا خدای رسول یم دا معجزه په طریقه سره لس کیسای ډیر وګرځیدو کنه اچھا جی قال ابو عبداللہ ابو عبداللہ سے بری دی کنا چه عرش و عریش بنا اندس ری تاویل شی بنا تاویل شی کنا عریش یا تاویل شی بنا تا کنا و عرش یا جه کم دا کنا بنا تا و چاپ تا جه کم دا کنا ویل شی بس کې دا څه پر هغه کړو سره شاجه ابي غلام اچھا جی باب اکل الجمار دے خرو کرو دا ابي قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا العامش قال حدثني مجاهد بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن عمر سوي چې بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم ماشي اورز اورز نبی جو پر ذکر رسول الله برک جلوس النص اذ اتيا بجمار نخلتنا چا چا کرتا کو رسول الله برک ته پیغه وز ده خجيره اسبینا اوز دا سوی کانا شا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من الشجر لما یقینا زنا دی وننا لما خام خاغا وناشتا برکته که برکت المسلمه داس برکت دی کانا لکه ده مسلمان چه سرانگ خیر مسلمان چه لکه سرانگ خیر و برکت تا کانا زنا داس وناشتا چه آغا ده مسلمان ونه ده برکت و ده خیر ندا که دی کانا شا دا قصای دی فظننت عبدالله بن عمر صاحب وری کس کده په دی وخت فظننت دا چې مو دا خیال وکړو چې انه یعنی النخله رسول مرا کس کوي په دې سره خجیره کس کوي خجیره مرا فارس مو را دا وکړه انا قول چې زه ته وای چې هي النخله دا خجیره دی یا رسول الله خو بیا و شر مې دو میرا ډیر خلک نو سو کنه شه لا صحابه کرام نه رانو سی ټول په منم شونی وبد ټول څه وړي کوم موجب دا تام نه خلق دې ته ځای دې و دې نه ځای دې سپ کې کنه سمال یا کنه وی په در سره ولا چې دا حجیرا ده کنه سم نو ویلې فزمن ته مولا هي الو کوي چې انه یعنی النخله تفارت یو مې راو کړه نو کوله چې ته چې هي النخله تو یا رسول الله ثم التفت جنو چې منظر کو فیزن انا عاشر عشرتين اچانک زلا سام دلاسه کا سونه عمر مولا غیر نه کا سونه راوی زغلا سامو په شوا مرشون صحابه کرام می انا اهل سوم جزا وړي کبه دی ټوله شو فسکت به زغلا شو اشاره مکنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم برکه خپل او شاله ته هي نخله دا سیدو خجیره دو کنه دا دا دره برکتی ورانو کنه باب العجوه دا عجوه چې کیم ده کنه دا یو قسم چې کیم ده کنه د مدینه منوره خجیره دي دا سدنه وځ دا حجره دي کنه لکه دا ګوته سر کسا کنه صدا ګوته سره کای کنه وړه وړه حجره دي تکه تیار تیار کنه پیلې کنه دا سه وړه وړه حجره عجبه او دا ډېره قیمتي حجره دي کنه او بهر حال چې کوم نه را حجره په ویا په تو یا په لاس روپې کیلو وي دا په سرویس 15 روپې یو کیلو وي کنه هغه اره په باندې کنه دا چې کوم نه کنه یو کیلو وي دا زړه بیماری دې پر ډېره پیدا منې چې د اډی کې سره وونه کنه د هډی کې سره چې وغوړې د غاس کنه ابو داود شریف ته تستر شي او دا رنګ د زهر او د سحر جدو د پرا دا پیدا باندې په سری باندې جدو اثر نو کوي دا حجیر سبو سبو او خدای نه شام او چې کیم نه کنه جدو اثر نه در باندې زهر وا اثر نه در باندې وبي قال حدثنا جمعة بن عبد الله قال حدثنا مروان قال أخبرنا هاشم بن هاشم قال اخبرنا عامر بن سعد نبی رضی اللہ تعالی عنہ قال سعد بن ابي وقاص سے ویلی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برک ویلی دی من تصبح كل يوم کیم سره چې په وخت د سبو شي خوري هر ورځ سبعه مرات عجوه او عجوه حجره لم يزره في ذلك اليوم سمن ولا سحر ضرر نکو ورته په دې ورځ زهر ونجدو